لله الحمد والمنة ولقد ابتليت بهذا الأمر العظيم لقد ابتليت بهذه الأمانة أمانة ثقيلة فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل د جاهلیت مسایل په دې خپرونه کې د جاهلیت په هغو مسایلو ژور بحث کېږي چې الله جل جلاله ترې منع کړي یو په دې مسایلو کې ټولو نه خطرناکه او سخته خبره هغه دا ده چې سړی په نبي علیه السلام باندې د زړه نه ایمان رانه وړي چې تا ایمان هم نه دی راوړی او جاهلیت چې کومې طریقې دي او کوم مسایل دي هغې ته هم ته په ښه سترګه باندې ګورې نو دغه انسانان پوره تاوانیان دي راځئ د جاهلیت مسایل وپېژنئ او ځان ترې وساتئ د هرې یکشنبې په ماښامنۍ خپرونه کې د جاهلیت مسایل بل نظنکم کاذبین دوی به ویل وي موږ نه ګورو ستاسو دا تابعداران او ستا دا ملګري مګر دا خو هغه څوک دي چې په موږ کښې رذیلان دي او د کمزورې رایې خاوندان دي دا خو ډېر کمزوري خلک دي نو دا به دوی د بطلان لپاره وجه بیانوله او زموږ او ستاسو جاهلان هغوی همدغه خبره پېش کوي او دا مسله مخکې چې کوم مسایل بیان شو هغې سره متعلقه مسله وه د دې وجې نه دې مسلې نه هم د جاهلیت والاو نه ځان ساتل په کار دي یولسمه مسله د جاهلیت والاو دا ده چې جاهلیت والا خلکو به په فاسد قیاس باندې دلیل نیوه لکه هغې به پیغمبر ته ویلې ان انتم الا بشر مثلنا وایي ته خو زموږ په شان انسان یې، زموږ په شان خوراک کوې، همدغه شان بازارونو ته هم ځې، ستا ښځه او بچي هم دي او خپل خپلوان دې هم دي او مور او پلار دې هم دي، دا ته څنګه پېغمبر کېدلی شې؟ یو فاسد قیاس بیا کوو، الله رب العلمین د دوی دا قیاس دا یې باطل کړی دی په بار بار باندې، هغوی به بار بار ویل چې یانې بشر دا خو وایي دا پېغمبر نه شي کېدلی، بشریت او نبوت. دا قیاس ستاسو فاسد دی او قیاس هم باطل دی، ملایکې دلته نه ګرځي، دلته خو انسانان اوسېږي، لهذا انسان دا به د دوی د پیغمبر به هم د دوی د جنس نه وي، نو فاسد قیاس باندې به یې دلیل نیو، فاسد قیاس دا ډېر باطل دی او د دې مذمت په قرآن او حدیث کښې ډېر بیان شوی دی، لکه حدیث کښې راځي نبي علیه السلام فرمایي. هغه شی به واجب وي د کوم شي نه چې نبي علیه السلام منع کړي هغه شی به حرام وي او کوم شي نه چې نبي علیه الصلات وسلام سکوت کړی هغه شی به مباح وي نو په دې کښې قیاس ذکر نه شو یعنې معلومېږي دا چې دغه شیان په حقه دي او دې نه علاوه چې کوم شیان دي نو هغه شیان باطل دي او قیاس په دې کښې ذکر نه شو معلومېږي دا چې قیاس په باطله باندې دی خو لیکن دې قیاس نه مراد هغه قیاس دی چې هغه مضموم قیاس دی او هغه فاسد قیاس دی د نس په مقابله کښې قیاس دی که عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي وایي که چېرته تاسو په دین کښې په قیاس باندې عمل وکړو نو احللتم کثیرا مما حرم علیکم وحرمتم کثیرا مما احل لکم وایي تاسو چې کوم دی ډېر هغه شیان به په ځان باندې حرام کړئ چې الله رب العلمین په تاسو باندې حلال کړي او ډېر هغه شیونه به په ځان باندې حلال کړي چې الله رب العلمین حرام کړي نو هغې هم په دې باندې رد کړی دی همدغه شان ابوهریره رضي الله عنه فرمایي اذا جاءك الحدیث عن رسول الله صلی الله علیه وسلم فلا تضرب له الامثال د نبي علیه الصلوة والسلام نه تا ته یو حدیث راغی، پس بیا په دې کښې نور څه پسې مه ګرځه، بس همدغه ستا لپاره کافي دی. نوشاً تابعین هم په دې باندې رد کړی دی. محمد بن سیرین رحمه الله فرمائی، واول من قاس ابلیس فهلک، اول چې یو چا قیاس کړی نو دا ابلیس ؤ، چې هغۀ دا قیاس وکړو، چې یا رب العالمینه! تا خو زه د اور نه پیدا کړی یم، ادم علیه الصلوة والسلام د خاورې نه پیدا کړی دی، لهذا زه د هغې نه غوره یم. د هغې د نس په مقابله کښې قیاس وکړو، الله رب العالمین هغه تباه او برباد کړ او هغه ایسته هلاک شو او بیا فرمایي، وانما عبدت الشمس والقمر بالمقاییس وایي خلکو چې د نور او د سپوږمیو عبادتونه شروع کړي دي، دا هم د قیاس د وجې نه چې کوم دی شروع کړي دي، په دې وجې نه د نص په خلاف کښې اول قیاس دا چې کوم دی ابلیس کړی دی همدغه شان قول د امام جعفر نه هم چې کوم دی نقل شوی دی عامر الشعبي فرمایي انما هلکتم حين ترکتم الاثار واخذتم بالمقاییس وایي تاسو اله هلاک شوي اله تباه شوئ کله چې تاسو قرآن او حدیث هم پرېښدل او نصوص هم پرېښدل او قیاسونو پسې شوئ دا یوولسمه مسله ده د فاسد قیاس نه مکمل طور باندې خپل ځان ساتل په کار دي دولسمه مسئله هغه دا ده چې د جاهلیت والاو به د صحیح قیاس نه بیا انکار کوو او حالانکه صحیح قیاس دا په دین کښې بلکل منل کېږي چې د صحابه وو دا د اجتهاد او د صحیح قیاس دروازه هغوی کلاه وپرېښېده. د دې په صحابهوو کښې ډېر مثالونه دي، لکه عبدالله بن عباس رضي الله عنه چې کله وو هغۀ خوارجو سره چې کله بحث کاو نو هغۀ ورته وويل چې تاسو ولې علي رضي الله عنه باندې د کفر فتوا لګوئ؟ هغۀ ورته وويل چې قرآن کښې الله رب العالمين وايي، ان الحکم الا لله، حکم او قانون او فېصله دا به صرف او صرف د الله رب العالمين وي او دی، علي رضي الله عنه، او معاويه رضي الله عنه، دی خو دوه انسانان دا یې حکم ګرځولي دي او فیصله کوونکي ګرځولي دي نو عبدالله بن عباس رضی الله عنه ته په دلیل کښې او په جواب کښې څه وویلې هغې ورته دغه وویلې چې وایي تاسو د الله رب العالمین کلام نه دی لوستلی چې الله پاک فرمایي چې د کله د ښځې او د خاوند اختلاف راشي او جګړه راشي تاسو څه وکړئ فبعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها چې یو حکم او فیصله کوونکی دا د زنانه طرف نه راواخلئ او بل چې کوم دی د سړي د طرف نه راواخلئ او دی دې په انصاف باندې فیصله وکړي همدغه شان بله مسله عبدالله بن عباس رضي الله عنه او د زید رضي الله عنه د نیکه په میراث کښې د هغۀ او د زید رضي الله عنه چې کوم اختلاف راغی نو عبدالله بن عباس وفرمایل الا یتق الله زید وایي ایا دا زید د الله رب العالمین نه نه یېرېږي یجعل ابن الابن ابنا ولا جعل اب الاب ابا شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فرمایي وایي وهذا محض القیاس دا محض قیاس دی چې عبدالله بن عباس رضی الله عنه قیاس کړی دی همدا شان قیاس د علي رضی الله عنه په هغه قاتل د خطا باندې چې قیاس یې وکړو عمر رضی الله عنه له هغه ومنه همدا شان قیاس د ابوبکر رضی الله عنه چې هغې په دې ټولو صحابو کښې عمر رضی الله عنه یې د ولایت دپاره غوره کړ د هغه قیاس وکړو صحابو په دې کښې هغه سره اختلاف ونه کړ او ټولو چې کوم دی ومنو نو انصاف خبره دا ده چې جاهلیت والاو به فاسد قیاس هغې نه به دلیل نیوو او صحیح قیاس نه به انکار کوو نو موږ او تاسو به داسې چل کوو چې نه به د اصحاب الرای په شان خپله رای او قیاسونه د هغې به د نص نه به چې کوم دی درجه اوچته وو او د نص معنا به د خپل قیاس مطابق کوو او نه به داسې کوو چې د ظواهرو په شان د صحیح قیاس نه بلکل انکار وکړو بلکې موږ به همغه وابتغ بین ذلک سبیلا څومره زمانې او کلونو د اسلام او قرآن په مقابل کښې بې شمېره په لسګونو او په سلګونو قسمه اتحادیې مو جوړې کړې څومره ملکونه سره د اسلام د مقابلې لپاره د ګردې نړۍ نه د اسلام د نام و نشان د ختمېدو د ورکېدو لپاره تاسو کفري او مرتد حکومتونه او ملکونه سره بار بار په خپلو کښې را ټول شوئ او خپل ټول هر قسمه قوتونه او طاقتونه مو د اسلام مقابلې ته یو کړل او ومو ازمایل ځکه چې د خلافت مجاهدین په هر ډګر شهادت د تږي په انتظار ځیر او څار سترګې په لار دي او شهادت ته منتظر دي او د هېڅ قسم مرګ نه نه ډارېږي بلکې مرګ له غاړه ورکوي او د اسلامي دولت غازیان یې په ډېره مېړانه او بهادرۍ مقابله کوي، نو داسې فکر کوي چې د اسلامي دولت د مجاهدینو په مغزو کې دا خبره پرته ده چې ګواکې دغه د جنګ او د اوږد جهاد وروستی پړاو دی. لېکن څوک چې د اسلام حقیقت پېژني، هغه په دې خبره پوهېږي چې الطائفة المنصورة به هېڅکله وسله پر ځمکه نه ږدي او نه به د مشرکینو د جهاد څخه لاس اخلي. ځکه شرک په ځمکه کښې تر قیامته پورې پاتې کېدونکی دی او تر څو چې یو مؤمن هم ژوندی وي نو د مشرکینو پر خلاف به جهاد او جنګ ته دوام ورکوي تر دې چې مشرکین د الله عز و جل امر ته غاړه کېږدي بل پلو ته مشرکین هم د مؤمنانو پر خلاف جنګ ته تر هغې دوام ورکوي چې په ځمکه یې یو غړی هم موجود وي تر څو مؤمنان له خپل دین څخه واړوي که لاس یې بر شي اوس دا چې امریکا په اسلامي ملت د دغه یرغل مشري په غاړه لري، نو ځکه ویلی شو چې باذن الله دغه حمله به ډېر ژر سر ته ورسي او دا هغه وخت دی چې کله امریکا خپل ځان ته متوجه شي، خپل ټپونه را غونډول پیل کړي او د خپلو تاوانونو پوره کولو ته یې مخه شي، تر څو خپل خوړلی رأسالمال وساتي، وروسته له هغې چې په دې یقین راغلی چې نورې ګټې حاصلول به ډېرې ګرانې وي. نن موږ ګورو چې امریکا خپل ټلوال، د هوایي بریدونو او ځمکنیو جنګونو لګښت او اټې لویې او په دې اړه پانګونې کې یې له ځان سره شریکوي، خو د سیمې څخه د امریکا په شاتګ به نور صلیبي ملکونه د دوه ډوله مشکلاتو سره مخ کړي، لومړی د پراخه تجهیزاتو کنټرول او بل د بېلابېلو ملکونو سره را یو ځای کول. که یو مسلمان پراخه نظر ولري نو وبه ګوري چې نړۍ له صلیبیانو پرته هم له مختلفو مشرکینو ډکه ده، لکه یهود، ملحدین، کمونستان، سیکولر، مشرکان لکه هندوان، بت پرستان او ورسره د مسلمانانو په غصب شویو خاورو نامشروع طاغوتي واکمنان، ورسره هغه مرتدین چې اسلام ته یې نسبت کېږي لکه روافض یا شیعه ګان، قبر پرست، دیموکراټان، ورسره مرتد صحوات چې د مشرکینو له هرې ډلې سره مینه او دوستي په دې خاطر کوي چې په ځمکه کې د الله تعالی دین حاکم نه شي. او نه ټول دین د الله تعالی لپاره شي. له دې ټولو پرته به نور هم داسې څوک وي چې تر اوسه مونږ ته نه دي معلوم، لیکن الله تعالی یې پېژني او د هغوی د راپیدا کېدو او منځته د راتلو وخت او بالاخره موحدینو سره د هغوی د جنګ او دښمنۍ وخت ورته معلوم دی. دغه مشرک ملتونه له مسلمانانو سره په دښمنۍ کښې له صلیبي نصاراو څخه په هېڅ قیمت کم نه دي، بلکې په دې دښمنۍ کښې تر ټولو سخت دي. الله تعالی فرمایي. دغه مشرک ملتونه زیاتره د اسلام او مسلمانانو په دښمنۍ کښې لاس لري چې په دې اړه د مسلمانانو د کمزوري کولو او د اسلام په ښکاره شعائرو د جنګ په اړه کیسې له موږ څخه پټې نه دي. د تاریخي فاجعو نېټې موږ ته د مسلمان ملت په حق کښې د دغو مشرکو ملتونو د جنایتونو بېلګې رایادوي چې په دې لړ کښې تر ټولو ښکاره بېلګه د بت پرستو چنګېزیان یعنې مغولو یرغل و چې په اسلامي ملت یې د هغوی په کور وکړ د هغوی واکمني او خلافت یې له منځه یووړ، د هغوی ښارونه یې ویجاړ کړل، وینې یې توی کړه، مسلمانانو ته یې داسې غمیزې ورسولې چې له هغې وروسته هر ډول غمونه د هغې په پرتله ډېر کم دي. دې ته ورته کړنه چې اسلام ته د منسوبو مرتدو طواغیتو په لاس په تېره پېړۍ کې په مسلمانانو تېرې شوې، کومې چې له سمندره د پورې صلیبیانو پر وړاندې د مقابلې څخه په هېڅ بیه کمې نه دي، کله چې دغه صلیبي یرغل بېاذن الله مات شي، نو له دې وروسته به په مسلمان ملت د نورو بېلابېلو شرکي ملتونو له خوا یرغلونه پیل کېږي، چې په مقابل کې یې پر مسلمانانو داسې جهاد او صبر لازم دی لکه چې د صلیبیانو د پرله پسې یرغلونو په وړاندې یې کړی و. دا لا څه، که پر اسلامي حریم د مشرکینو برید تم هم شي، نو پر مسلمانانو فرض دي چې په مشرکینو پسې د هغوی خاورې ته ولاړ شي، او له هرې دروازې پرې ورننوځي، د هغوی قوت مات کړي، د هغوی بېرغ نسکور کړه، د هغوی په لټه او ځپلو کې تر هغې منډې ووهي تر څو چې ټول دین د الله تعالی وحده لاشریک لپاره شي او ټول مشرکین د الله تعالی حکم ته غاړه کېږدي. د مسلمانانو له خوا تر قیامته د مشرکینو پر خلاف دوامدار جنګونه د الله تعالی هغه سنت دی چې دغه عظیم دین او مسلمانان پرې ځانګړي کړي دي. بلکې د دې دین قیام یې په دغه جنګ پورې تړلی، لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دغه دین به همېشه قایم وي، د مسلمانانو یوه ډله به پرې د قیامت تر ورځې پورې جنګېږي. صحیح مسلم بل ځای فرمایي، همېشه به زما د امت یوه ډله د الله تعالی په دین جنګېږي، په خپل دښمن به غالبه وي، مخالفین به ورته هېڅ ضرر نه شي رسولی، تر دې چې قیامت راشي او هغوی په خپل دغه عمل کې پاتې وي. صحیح مسلم، نو هر مسلمان دې په دې حرص وکړي چې د دغې موحدې ډلې په لیږو کې شامل شي، کومه چې به د قیامت تر ورځې وجود لري او مخالفین او بې غیرته به ورته ضرر نه شي رسولی. دغه جهاد ته له هرې خوا موحدین را رسول او جنګ به د الله تعالی په تقدیر دوام لري. نو هر مجاهد باید دې ته هم پام وي چې د مشرکینو پر خلاف جنګ کې خپل نیت همېشه تازه وساتي. تر څو ورته مرګ په همدغه حال کښې راشي او الله تعالی يې د هغه چا په ډله کښې د قيامت په ورځ راپاڅوي چې الله تعالی پرې نعمت کړی چې هغوی پېغمبران، صديقين او شهيدان دي او همدغه ډېره ښايسته ملګرتيا ده. والسلام عليکم ورحمة الله وبرکاته. د خلافت غږ راډیو مؤمن او مجاهد اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو الله دې وکړي چې روغ جوړ یاست او د خلافت غږ راډیو خپرونې په پوره غور او دقت اورئ په شننه خپرونه کښې مو هرکلی کوو نننۍ شننه مو په دې ده چې د طالبانو اړیکې د روسیې سره او د چین سره دوی په خپله د خپلو رسمي سایډونو نه تایید کړي دي او په دې باندې فهر کړی ده او ویلي دي چې که څوک خپه کېږي او که څوک خوشحالېږي نو طالبان نړۍ په رسمیت وپېژندل هغه درې اړخیزه غونډه چې په مسکو کښې جوړه شوې وه په دې اړه بحث کوو د بحث لپاره مو عالم او د سیاسي چارو کارپوه محترم شیخ صاحب ابو عمر او د سیاسي چارو شنونکی محترم اعظام صاحب رابللي دواړو ښاغلو ته هرکلی وایو لومړی شیخ صاحب که دا راته ووایي د د طالبانو کوم سایټ چې ده هغوی د هغوی په اعلامیه کښې دا خبره راغلې ده چې که څوک خپه کېږي او که څوک خوشحالېږي نو امارت نړۍ په رسمیت وپېژنده د هغې درې اړخیزې غونډې له لارې نه چې کومه په مسکو کښې جوړه شوې د چین مسکو او پاکستان له خوا نه دوی په دې باندې خوشحالۍ اظهار کړې ده وایي چې څوک پرې خپه کېږي خوشحالېږي طالبان نړۍ په رسمیت وپېژنده نو که تاسو راته په دې باندې خبرې وکړئ چې دا په رسمیت پېژندل د مسلمانانو دا څه معنا لري او څه شي ته وایي دا په رسمیت پېژندل؟ مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام اول خو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نېکې هیلې او احترامات وړاندې کوو د مسلمانانو لپاره د کفارو له خوا نه په رسمیت پېژندل په دې وخت کښې هغه دا دي چې د تروريست په نوم باندې او يا د ارهابي په نوم باندې او يا د يو خطرناک قوت په نامه باندې وپېژني او دا د پخوا نه همداسې ده چې کفار مسلمانان په داسې رسمياتو باندې نه پېژني چې د هغوی سره ښې اړیکې جوړې کړي او د هغوی هغه نظام او قانون ښه وګڼي، بلکې د ابتدا نه چې کفارو مسلمانان په رسمیاتو باندې پېژندلي دي یا یې اسلام په رسمیاتو پېژندلی دی، نو وېره ترې کړې ده او خطر یې ترې محسوس کړی دی او همدغسې به په هره زمانه کې مسلمانان وي. نبي علیه الصلوة والسلام فرمایي، نصرت بالرعب مسیرة شهر. که زما د دښمن په منځ کښې یو میاشت مزلې مي نو زما دښمن به ما نه یېرېږي همدغه حال د نبي علیه صلات وسلام د صحیح مؤمن امت هم دی نو هغه کافر چې د یو یو څوک په رسمیتو باندې پېژني او یو چا ته د یو چا دپاره سفارشونه کوي چې دا د تور لیست نه وباسئ د مسلمانانو د لیست نه لرې کوي او یا د یو چا دپاره په دې باب غونډې کوي او بیا د هغوی دپاره پالیسي ټاکي او د هغې دپاره ستراتېژي جوړوي د دنیا سره د تعلقاتو جوړولو کوشش کوي او بیا داسې کفري ملکونه چې هغه ائمة الکفر دي او رؤوس التواغیت دي نو د دې دا معنا نه ده چې په رسمیاتو باندې وپېژندل رسمیاتو پېژندل دوه قسمه دي یو په دې معنا رسمیاتو باندې پېژندل دي چې دا مسلمان دی او د مسلمان په صفت په رسمیاتو پېژندل دي او یو په دې معنا په رسمیت پېژندل دي چې دا زما غلام دی مزدور مې دی او د دې نه زه استفاده کولی شم او دا پېژندل په همدغه معنا باندې دي که ستاسې فکر یې په تېر وخت کې دې ته یو ښه لقب هم ورکړ چې طالبان په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې زمونږ دپاره د دفاعي دیوال حیثیت لري نو دې ته دغه د دفاعي دېوال لقب هم ورکړ نو دا هغوی په دې معنا باندې پېژندلي دي چې دا زموږ دپاره یو دفاعي دېوال دی یو سپر دی یو ډال دی او یو غلامه طایفه ده غلامه طبقه ده مشر صاحب تاسو په خپلو خبرو کښې دا یادونه وکړه که نه چې دوی دا وړاندیز کوي وخت په وخت امریکا سره د سولې په اړه همدا خبره دوی کوي چې زمونږ بعضې مشران د دوی امریکا د تور لیست نه وباسي موږ ورسره سوله کوو یا نور د ډلې ټپلې هغوی دا خبرې کوي چې غربي نړۍ دې زموږ نه پلانیان مشران دا یو تور لیست نه وباسي دا په خپله تور لیست نه ویستل دا څه معنا لري نو معلومه خبره ده بهر صاحب چې تور لیست کښې کفار نړیوال څوک داخلوي ملل متحد یي او که امریکا یي او که برطانیې تور لیست کښې څوک داخلوي هغه څوک داخلوي چې دوی ته ترې خطر متوجه وي هغه څوک په تور لیست کښې داخلوي چې مسلمان ورته ښکاره شي نو دوی دا نړۍ تېروتې ګڼي، یعنې دا په دې خپل ګمان کې تېروتې ده، موږ هېڅ کفر ته خطر نه یو او موږ صحیح واقعي مسلمانان هېڅکله نه یو، دغه زموږ مشرانو باندې دا نړۍ تېروتې ده، په حقیقت کې نه دي پېژندلي، دا دې وپېژني چې دا د اسلام د چوکاټ نه بهر دي. او د دې تور لیست کې د اسلام په نوم باندې داخل شوي دي، نو د هغې نه دې وباسي. حقیقت دا دی چې په تور لیست کې چې دوی شاملوي، همغه مسلمانان داخلوي چې کوم مسلمانان نه دوی ته خطر وي. نو ابتداءً چې داخل کړي دي، نو په دې معنی یې داخل کړي دي چې دوی یو خطر ترې احساساوه او مسلمانان یې ګڼلي وو. دا د دوی دښمنان دي، د غرب که نه کوم کسان چې دوی په لیست کې شاملوي، مطلب دا چې د دوی غرب دا دښمنان دي. کله چې څوک ورته دا خبرې وکړي چې مونږ خپلې دښمنۍ نه وباسه، طالبانو دلته چې کومه مبارزه له پیله شروع کړې وه دغه مشران یې چې کوم دي دا خرڅ شوي مشران دا له پیله خرڅ شوي وو خو دا د کشرانو د قربانیو او د وینو او د دې ثمره دغه وه چې لله الحمد ته رب العزت اسلامي خلافت ظهور وکړ او کشرانو ته الله تعالی دغه یوه ثمره په لاس ورکړه خو دغه د لاسه وتلې د له لاسه تلونکې چوکۍ را ټينګه کړي او نو دوی بيا دلته هغه څه چې دوی پټ ساتل هغه ترېنه را ښکاره شول او دا هم د اسلامي خلافت هغه حقانيت دی الحمدلله چې د دوی هغه ارتداد دغه پټ ارتداد موږ به چې دلته د اسلامي خلافت اعلام په بار بار د راډیو له لارې نه مختلفو لارو نه دا خبره کوي چې دوی سره دا مرتد دي ارتداد دی دوی په ارتداد کښې واقع دي خلکو ویل خپل منځي جنګ دی نو الله تعالی د خلکو ته وښوده چې دا دا دا د دوی قیادت چې چا سره په لاس کښې دی هغه څه ډول خلک دي نو دغه کشرانو ته دا یو یو مثال دوی دا مشران یې په دې پوه شول او دغه کومه باداره آیسا یې چې ده دا خو هر څه ارزونه کوي په دې پوه شول چې یاره په یوازې ځان باندې امارت د اسلامي خلافت شازلمو ته ماتې نه شي ورکولی نو مسلخیم یې روس سره په دغه دوستۍ کښې ورښکېل کړل دوی خو داسې فکر کوو چې د روسیې طیارې او د روسیې ټانکونه او د روسیې توپې او دا اوس موجوده وخت کښې وسلې ورته را روانې دي یعنې دغه امکانات او تجهیزات چې دي په دې باندې به مونږ اسلامي خلافت مات کړو اوس نو دوی خپل لیک اوس هم ارزوي امریکا ته دا خبره کوي امریکا ته خو داسې یو دا یو ګواښ کوي نو خو امریکا هم په دې پوهېږي چې دلته امارت چې چا دغه کوي مقابله دلته کوي او دا اوس مخکې ورځو کښې یو ملګري څه تصویران راوړل په سلګونو دغه په خلاصو ساحو کښې میدانونو کښې ګرځي نه پې ډرون کېږي نه پې بمبار کېږي زمونږ یو د خلافت یو مجاهد چې دی په یو یو عادي عادي فرد باندې ډېر کوشش فوکس یې د د دوی د رسنیو استاد صاحب د خبرې اخري ځواب ته راځم چې د دوی د رسنیو فوکس په همدې ده چې اوس کوشش کوي چې دا څه ډول د دې رنګ بدل کړي خو انتهایي کوشش کوي بس خو توانېږي پرې نه ځکه دا خو ښکاره خبره د لمر پسې روښانه ده نو دوی په دې برخه کښې انشاءالله ناکام دي شیخ محترم د طالبانو او د افغانستان د حکومت تر منځ څه توپیر دی چې طالبان د روس نه، د چین نه او د پاکستان مرتد حکومت نه مرسته اخلي او دغه افغانستان حکومت هم د امریکې او د هغې د ټلوالې نه کومکونه او مرسته اخلي دوی هم د وطن لپاره جنګېږي او هغوی هم چې د هغوی د اسلام په نوم د وطن لپاره جنګېږي دوی ښکاره وایي چې وطن زمونږ مور ده د دې دواړو تر منځ څه فرق دی دوی طالبان خو هم ټول نړۍ لپاره اسلام نه غواړي د دغه دواړو تر منځ څه توپیر موجود دی د افغانستان حکومت چې دی دا خو د جمهوریت دپاره د امریکې نه مدد اخلي او د جمهوریت دپاره جنګ کوي او غواړي چې افغانستان په حدودو کې جمهوریت پلی کړي خو د امارات والا طالبان چې دي دوی د روس او د چین او د پاکستان نه مرستې اخلي په دې خاطر چې د افغانستان د حکومت سره جګړه وکړي خو دوی په دې بهانه باندې دا اخلي چې مونږ د یو کافر نه مدد اخلو د بل کافر د وهلو دپاره اول خو د دې دپاره صحیح ثابت سند دوی نه لري چې په سلفو کښې په صحابه کرامو کښې تابعینو کښې تبع تابعینو کښې داسې چېرته پېښه شوې وي چې د کفارو نه د کفارو په مقابل کښې مدد اخېستل شوې بیا که کومو علماوو د دې مسئلې جواز ورکړی نو د هغې دپاره شرایط دي د هغې شرطونه دا دي چې یو غلامي ده د یو کافر غلامي کول د بل کافر د وهلو دپاره د یو کافر د غلام سره جنګ کې او بل کافر ته په خپله غلام جوړېږي یو دا مسله ده او یو د هغه کافر نه مدد اخیستل دي یا د کافر نه مرسته اخیستل دي، نو د کافر نه مرسته اخیستل په هغه صورت کښې چې ستا قوت د کافر سره د دغه کافر سره مساوي وي، د ده نه ستا قوت اوچت وي او ته د هغه نه یو څه حاصل کړې په دې خاطر باندې چې دا دویم دښمن هغه پرې ووهې. په دې شرط چې هغه بیا تا نه شي استعمالولی، ستا نه سیاسي استفاده نه شي کولی، اقتصادي استفاده نه نه شي کولی، صرف هغه که تا سره کومک کوي د خپلې وېرې د وجې نه یې کوي، هغه وېرېږي چې ستا قوت په هغه باندې غالب دی، دا چې ته د هغه سره غلام یې، د هغه سره مزدور یې او هغه ته عریضې کوې چې ما د تور لیست نه وباسه او هغه ستا په دپاره کوربه کېږي او ترې مېلمه کېږي او هغه غونډې کوي او د د دغه غونډې مقر کفري هېواد وي نو دا هغه مرسته نه ده چې کومه علماو هغې ته جواز ورکړی دی شرعا چې دا د کافر په مقابل کې جایز ده د بل طرف نه د روس او د چین یا د پاکستان نه چې طالبان کوم مرسته اخلي او مدد حاصلوي او یا د هغوی سره کوم تړونونه کوي نو دا تړونونه د کافر په مقابل کې په دې وخت کې د کافر نه نه دي، بلکې دوی اوس وخت کې د مسلمان په مقابل کې د کافر نه مدد اخلي، لکه د چین او د مسکو غونډه چې وه، د هغې اجنډا واضحه وه او بېلا بېلا ماده واضحه وه. هغه په همدې معنا باندې وه چې طالبان د داعش په مقابل کې مونږ څنګه استعمال کړو او څنګه د دې نه استفاده وکړو، نو دغه غونډه په دې اساس باندې وه چې د اسلامي خلافت مقابله د طالبانو په توسط باندې وکړي او دوی په دې کښې استعمال کړي او دا یې په صریحو ټکو باندې وویله چې دا د خلافت په مقابل کښې یا د اسلامي دولت په مقابل کښې دفاعي دیوال حیثیت لري او د دفاعي دیوال رول لوبولی شي نو د دې وجې نه دغه غونډه جوړه شوې وه چې دا څنګه زمونږ په مقابل کښې استعمال کړي د اسلام په مقابل کښې د مسلمانانو په مقابل کښې د اسلامي دولت په مقابل کښې نه دا چې د افغانستان د حکومت په مقابل کښې استعمال کړي همدغه وجه ده چې کله افغانستان حکومت اعتراض وکړ نو روسیې ورته په واضح الفاظو وویله چې مونږ دغه غونډه ستاسې د امنیت په خاطر باندې کړې ده چې داعش یو لوی خطر دی او مونږ په دغه کښې د طالبانو په رول خبرې کړې دي نو که راتلونکو غونډو کښې تاسې هم کېناستلی نو تاسې ته مونږ هرکلی کوو نو راتلونکو غونډو کښې د افغانستان حکومت هم شاملېږي بیا به طالبان هم پکې شریک وي بیا به پکې دغه درې واړه دولتونه هم شریک وي د پاکستان او د چین او د روسیې دا به هم پکې بیا هم شریک وي او بیا به اوس درې سرې غونډه وه یو قوت پکې پټ و بیا به څلور سري یو یو قوت به پکې پټ وي نو دغه مسئله ده. د دې دواړو تر منځ توپیر څه شی دی؟ د طالبانو او د افغانستان د حکومت تر منځ چې هغه هم د یو کافر نه مرسته اخلي د وطن لپاره لګیا دی او دا هم د بل کافر نه مرسته اخلي د وطن لپاره لګیا دی. د کفارو سره په موالات باندې او د کفارو سره په دوستانې باندې هر څوک چې کوي هغه کافر کېږي او د اسلام د دایرې نه وځي او د ارتداد په سرحد ورګډېږي. نو اوس تاسې ویلی شئ چې د دې تر منځ به څونه فرق وي چې یو د امریکې غلام وي بل د روسیې غلام وي نو د دې تر منځ به فرق څومره وي دا دواړه یو شی برابر را ځي که څه فرق نه پېښېږي دا دواړه کافر غلامان شو یو یو شی دی په دې کښې فرق نه را ځي صرف دومره خبره ده چې په راتلونکي کښې د دې ټوله نړۍ درې تقسیمه کېدونکې ده تاسې د دې انتظار کوئ یو په سیاسي لحاظ باندې په د کفارو تر منځ چې په اوس وخت کې د امریکې قوت د ذوق په طرف باندې دی او امریکا د ماتېدو په طرف باندې روانه ده نو دلته یو بل قوت یې په مقابل کې جوړېږي چې روسیه ده او چین دی او برطانیه ده او داسې ملکونه دي نو دې خوا یو یو قوت جوړېږي هاخوا ته بل قوت جوړېږي د دې تر منځ د نښتو امکانات هم شته دی چې مسلح نښتې منځته را شي یو نړیوال جنګ منځته را شي او په مقابل کې به په مذهبي لحاظ باندې د اسلامي دولت د دې ټولو په مقابل کښې یو بلاک دی اسلامي دولت د ټولو په مقابل کښې یو بلاک دی نو دومره فرق دی چې د افغانستان حکومت اوس د یوې ضعیفې نقطې سره ولاړ دی یوه ضعیفه نقطه یوه ضعیفه ستنې نیولې ده او طالبانو چې دي یو قوي نقطه کښې ودرېدل یو قوي ستنې ونیوله په نړیوال حساب باندې خو د اسلامي دولت په مقابل کښې بیا ټول انشاءالله تعالی د ذوب په حالت کښې دي او دا ټول د ماتې په حالت کښې دي دوی که دلته منډه وکړي د روس په طرف باندې که دې خوا منډه وکړي د برطانیې په طرف او د پاکستان په طرف باندې نو په هر طرف کښې د اسلامي دولت په مقابل کښې د دې قوت دا د ذوب په نقطه کښې دی خو د دې ګمان او وهم دا دی چې مونږ د افغانستان د حکومت په مقابل کښې یو قوي نقطه ونیوله د اسلامي دولت او اسلامي خلافت په مقابل کښې مونږ یوه قوي نقطه ونیوله نو په دې وخت کښې لږ هغه فرق دا دی چې هغه لږ ډاډمن دي او په دې فکر کښې دي چې مونږ قوي نقطې ته لاس واچوو او په همدې خاطر باندې دوی دباب هم کوي چې امریکا دې په افغانستان کښې حملو نه لاس واخلي او طالبانو سره د خبرو ته او طالبانو سره د خبرو ته کښېني که نه نو د روسیې او د چین درنو ګزارونو ته دې انتظار وکړي نو دا خو ځکه وایي چې دوی په دغه باندې یو ډاډ ځان ته یو ډاډ حاصلوي دا جګړه چې ده د امریکې په خلاف دلته د یرغل په خلاف جګړه چې ده امارت نه ده پیل کړې دا د ولس پیل کړې ده الحمدلله دا دا قربانۍ دا ولس ورکوي دا د متحده ایالو ولسونه دا قربانۍ ورکوي خو چې کله هم یو انقلاب د کامیابۍ تر دورشله ورسېږي ایسه یې تکېچ کړي لکه تېر انقلاب د روسانو په وړاندې چې کوم انقلاب و هغه هم د ایسه یې په لمن کښې وغورځېده ګټه یې هماغې ته ووتله او د مشرانو کې چې چا قرباني ورکوله هغه آیسا یې له منځه یوړل اوس یوازې د واک په سر باندې د چوکۍ د ټینګولو لپاره جنګ دی او دې لپاره دوی لګیا دي مبارزه کوي او هڅه کوي خو د ناکامۍ په لور روان دي لله الحمد ورځ تر بلې ولسونه دې په دې باندې وپوهېږي چې اسلامي خلافت داسې د فکر نه کوي چې د یو څو ساحو کښې محدود دی لله الحمد ډېر ژور کار روان دی په مختلفو ولایتونو کښې په مختلفو سیمو کښې د پاکستان او د افغانستان او د خراسان په مختلفو ساحو کښې ډېر پراخه کار روان دی ډېر پراخه بیعتونه روان دي لله الحمد په ډېره پراخه کچه ډېر ډېر ژور کار روان دی دا دا خاموشي په ځان کښې ډېر تندرونه رانغاړي انشاءالله دا دا خاموشي به داسې طوفانونه راولي چې امارت او د روسیې او د چین او د ایران په لاس کښې د وس په وس کښې د دوی مهار کولو انشاءالله نه دي دا ناممکنه ده چې دغه سرخندویان دې دوی مهار کړي دا به د روس او د چین او د ایران په مرسته باندې نه مهار کېږي انشاءالله مننه نظام صاحب شیخ صاحب ځینې ډلې جهادي ډلې دا خبره کوي چې موږ د امریکې د ګټو خلاف نه یو موږ په یو محدود جغرافیایي موقعیت کښې موږ اسلامي نظام غواړو که نه او په موږ باندې دا تور لګوي چې تاسې به ښه اسلامي خلافت قایم کړئ چې تاسو د مجاهدینو سره چې یو څوک ځان ته نوم د مجاهد ورکوي چې تا هغې سره جنګ جنګ تاسې روان کړی طالبان دا ښيي که نه چې تاسې طالبانو سره جنګ روان کړی تاسو به څنګه اسلامي نظام حاکم کړي دا خبره په خپله شرط لحاظ کوم شرعي حیثیت لري چې وایي چې مونږ د امریکې یا د کفار ګټو خلاف نه یو او مونږ په یو محدود جغرافیایي موقعیت کښې اسلامي نظام غواړو د اسلام مقابله د ټولې نړۍ د ټول کفر سره ده او په دې کښې محدودیت نه شته دی چې کفار دې محدود کړي چې زمونږ یا دې جغرافیایي محدودیت وټاکي د خپلې مبارزې لپاره هر هغه حرکت که هغه سیاسي وي او که هغه مذهب نوم ورته څوک ورکوي چې هغه محدود وي هغه اسلامي نه شي کېدلی، که هغه سوله ییز دعوت وي او که هغه جهادي حرکت وي او خوځښت وي چې حدودو پورې څوک محدود کوي، نو دغه جهاد نه شي کېدلی او نه دغې ته اسلامي مبارزه ویلی کېږي. اسلامي مبارزه که په سوله ییزه توګه وي او که په د وفد په شکل وي، که د پیغام په شکل وي او که د مسلح جهاد په شکل باندې وي، نو دا به نړېواله وي. ځکه وما ارسلناک الا کافة للناس زمونږ پیغمبر نړېوال پیغمبر دی او زمونږ دین نړېوال دین دی او زمونږ کتاب نړېوال کتاب دی زمونږ سوله نړېواله ده او زمونږ جنګ نړېوال دی نو سوله چې ده دا په نظام پورې تړلې ده چې کله اسلامي نظام ته د نړۍ کې هر چا غاړه اېښودله یا د ذمیت په شکل باندې او یا د تعهد په شکل باندې او یا د د د ایمان راوړلو په شکل باندې نو بس هغې ته سوله ده او جنګ هم نړیوال دی چې چا د اسلامي خلافت سره او د اسلامي نظام سره او د اسلامي دولت سره او د د اسلامي شریعت سره یا یې ایمان نه راوړه او یا یې دې ته دې سره تعهد نه نه سم نه کوو منظم کوم چې شرعي په اصولو باندې برابر دی د خلیفة المسلمین او د شرایطو برابر د عمري شرایطو برابر او یا یې هغه ذمه په غاړه باندې نه اخیسته کومه چې شریعت ټاکلې ده چې دی ذمي کافر حساب شي نو د هغې سره بیا جنګ دی او دا نړیوال بیا دا د نړۍ په د نړۍ په یو ګوډ کښې یو کافر مونږ نه انشاءالله په امن کښې کېدی نه شي او نه په امن کښې ګڼو او نه ته امن ورکوو جزاک الله شیخ صاحب ځان صاحب وروستۍ پوښتنه تاسو نه دا کوو چې د ځینو ډلو ټپلو مشران خپله افراط ته دا خبره کوي چې تاسې په افغانستان کښې جنګ مه کوئ ځکه تاسې په پاکستان کښې کوم اسلامي نظام راوستل اسلامي خلافت هم قایم کړ په پاکستان کښې چې تاسو اوس راځئ په افغانستان کښې جنګ کوئ په افغانستان کښې جنګ ونه کوي د مونږ غواړو چې اسلامي خلافت په پاکستان کښې راولو دا اسلامي خلافت یوازې په محدوده جغرافیه کښې که دا په ټوله نړۍ کښې بل دغه سړي خبرې دا او دا چې دا کوم جنګ کوي چې مونږ په پاکستان کښې جنګ کوو په بل ځای کښې جنګ نه کوو په افغانستان کښې جنګ نه کوو دلته جهاد نه کوو یوازې په پاکستان کښې مونږ غواړو چې خلافت قایم کړو دا خبرې او دغه مفکوره کوم ډول مفکوره ده ما خو مخکې خبره وکړل بهار صاحب چې په هر تنظیم کښې چې هر څوک دي په هر موقف کښې چې خلق دي د دغه څو څو کسو مشرانو نه پرته هغوی حق در کړی دی او یو څه که پاتې هم دي هم یا د نورو مشکلاتو په اساس به پاتې نو انشاءالله هغه را روان دي او دغه خلق چې دي دوی ورځ تر بلې دوی نه اوس لاره ورکه ده کله وایي چې د امریکې د مفاداتو خلاف نه وي او کله وایي د برطانیې د مفاداتو خلاف نه وي چې زه د هغې د مفاداتو خلاف نه وي نو د هغې د مفاداتو ملاتړ کښې وي نو هغه انشاالله دا خلکو ته دا اندېښنه نه ده په کار دا ورځ تر بلې مغلوبېږي او ختمېږي انشاالله. ډېره مننه له تاسو دواړو ښاغلیو شیخ صاحب او ورور محترم اعظام صاحب او اورېدونکو له تاسې هم مننه چې تر دې دمه را سره وئ د وېشنې وخت په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا د الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خو قدرمنو اورېدونکو دا و زموږ د نن شپې نشرات چې تاسو واورېدل سبا مازدیګر څلور بجې چې له دري نشراتو او ماښام پېنځه نیمې بجې چې له پښتو نشراتو سره ستاسو درنه چوپړ ته راځو تر هغې مو په رب العالمین ذات سپارو والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته